جاسیه ته چورسی نو التا د لسمه شوبې جواب لسمه شوبې داوا چې دا مونږ چې دوی تر مدد شوایو نو دا زمونږ د مشرانو طریقه ده پلار نکم داسې کول زمونږ پلار نک دوی ترام رام کول را مدد شوی دوی لتل دینه حاجات غسل داغه جواب اتلسم آیات کې کوي ثم جعلناک علی شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون پیغمبر مونږ ته ګرځولې په یو واضح او صاف شریعت باندې نو فتبعها د شریعت تابعداري وکه ولا تتبع اهوا الذين لا يعلمون د به علم خلق بنه منی ټیک ده چې ته زمو مشرانو کړی خو د مشرانو د بی دلیلا او به علم دا کار کړی نو سورت احقاف کې اخري شوبه یولسمه شوبه جواب یولسمه شوبه داوا چې مونږ چې دې تر اوره سره مدد شوایو د دې په لمن کې خیر دی او د دې په دې لمن کې برکت دی نو مونږ چې دې ته आवाज کوو مونږ له خیر ملاوي زمون په جوله کې خیر را پروزي داغه جواب په 8 آیات کې کړي تاسو سوای چې دې تر اوره سره مدد شویلو کې خیر دی چې را نیولي وو د الله نه سوا قربانن الها د نزدېکت حاجت رواګان دوی وي د دې لمن کې خیر او موږ له خیر او فائدہ راکړي الله تم نږدې کوي الله وی بل زلوانهم پدغه مصیبت په وخت کې تیرک شو او وخیس په کار رانل بسم الله الرحمن الرحیم سوره محمد مدنی سورته